دا ځل د اونۍ پوښتنې په خپرونه کې د دې پوښتنې جواب لټو چې ایا پاکستان یو اسلامي مملکت دی که نه؟ په دې تمه چې تر پایه راسره ملتیا وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. که اګر الله کې نبي صلی الله علیه وسلم صحابه کرام یا سلف صالحین مې سې کوی آج واپس آ جائے یها پر آ جائے اور دیکھې پاکستان کی صورتحال کو پاکستان کې معاشرې کو پاکستان کې سسټم کو وها کې زندګي کو تو اګر وو اس کو اسلامي ملک کهېنګې تو هم به اسلامي کهېنګې اور میرا انشاءالله اس بات پر یقین هې او بله هلته حاکمیت د بشري وضعي او طاغوتي قانون دی چې ایین پاکستان ورته وایي او هر چې عوام مؤمنان دي هغه زموږ وروڼه دي تر دې چې نواقض د کلمې په کې ونه لیدلی شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته لاگو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا کیا نظام سنبھالا کیسے سنبھالا بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم مومنین کو اقتدار دیتے ہیں حکومت دیتے ہیں تو بنیاد یعنی ابتدان جو کام وہ کرتے ہیں وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں یہ بنیاد ہے ایک اسلامی حکومت کی جب ہم اور جب پارلیمنٹ یا اسمبلی ممبر کے کا یہ ذہن ہو یہ عقیدہ ہو تو وہ خود مسلمان نہیں ہے تو اس کا نظام مسلمانوں والا نظام کیسا ہوگا یہاں تو دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے شاعری اسلام سے افتزا کیا جاتا ہے یعنی کوئی جو مسلمان داڑھی رکھنے والا ہو اس کا مذاق اڑایا جائے گا جو عورت شریف پردہ کرے گی ساتھ کیا کیا جائے گا جو معاملہ پاکستان میں مجاہدین کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی سعودی عرب میں بھی کیا جاتا ہے علماء آج کے دور کے علماء حق علماء مجاہدین کا کہنا ہے دنیا میں سب سے زیادہ نقصان جو مسلمانوں کو اور اسلام کو پہنچا رہے ہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان ہے ان کا نظریہ ان کی سوچ یہ ہے اس پہ وہ دلائل بھی دیتے ہیں اچھا۔ لیکن ابھی یہ وقت نہیں کہ وہ دلائل آپ کے سامنے رکھے جائیں الله اللہ توفیق دی توفیق پھر انشاءالله وما علینا الا البلاغ دنیا کے جس کونے میں بھی کسی انسان کا نظام نافذ ہوگا تو اس جگہ کو ہم اسلامی حیثیت نہیں دے سکتے بلکہ وہ ایک کفری مملکت ہی ہوگی دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے حکمران ہیں اور جتنے بھی مطلب قانون جو کہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں تو وہ بغیر ما انزل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز نہیں اتاری ہے اس پر وہ فیصلے کرتے ہیں اپنے تاسې د څو تنو مجاهدینو خبرې واورېدې چې د پاکستان په اړه یې وکړې، راځئ اوس دا پوښتنه د یو دیني عالم مخې ته کېږدو چې دا راته څه وایي؟ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم د امت علماو اتفاق دی چې اسلامي مملکت دې ته ویل کېږي چې ما یکون فیه الغلبة للاسلام واحکامه په کوم ځي کې چې اسلامي احکامات مکمل قایم وي او سل په سله د الله تعالی رالېږل شوی نظام قایم وي، هغه ته به دارالاسلام ویل کېږي. وان کان جمهور اهلها کفار اګر کو جمهور او اکثر خلک یې کافر ولې نه وي؟ تاسو ګورئ خیبر ته د نبي صلی الله علیه وسلم د زمانه کې دارالاسلام ویل کېدو، ځکه اسلامي احکاماتو ته په کې غلبه وه، خو ټول په ټوله په کې یهود اوسېدل، نو دارالاسلام دې ته ویل کېږي، زما مسلمانانو وروڼو! چې په هغه کې سل په سله د الله نظام قایم وي، په هغه کې نظام صلات قایم وي، نظام زکات، نظام قصاص او د غل نه لاس کټ کېدل، زناکار رجم کول یا سل دورې ورکول او نور چې د اسلام څومره احکامات دي، دا ټول په کې قایم وي، سل په سله باندې. نو دې ته دارالاسلام ویل کېږي، اګر کو اکثر اوسېدونکي کافران ولې نه وي او دارالکفر دې ته ویل کېږي چې ما کان فیه غلبة لاحکام الکفر چې په هغه کې غلبه وي د احکامو د کفر دپاره نو سل په سله یا مثال په طور پنځوس فیصده په کې اسلامي احکامات وي او پنځوس فیصده په کې کفري احکامات وي یا اتیا فیصده اسلامي احکامات وي او شل فیصده کفري احکامات دي، نهه نوي فیصده چې اسلامي احکامات دي او یو فیصده کفري احکامات دي، همدې ته دارالکفر ویل کېږي. نو دې خبرې ته به راشو چې پاکستان کې د اسلام احکامات او د اسلام نظام له غلبه شته او که نه شته او دا په کې قایم دي او که نه دي قایم، نو بیا به خبره ښه واضحه شي. دا خبره چې پاکستان اسلامي مملکت دی او که نه؟ نو دې نه مخکې دا مختصر په شان تاریخ ذکر کړو. په بر صغیر کې یو قانون قایم و انډیا اکټ په انیس سوه پنځوس کې او دا انګرېزانو او برطانیې چې کله په دې علاقو باندې حمله کړې وه جوړ کړی و. همدغه قانون کله چې پاکستان ویل ازاد شو د خلکو په زعم او ګمان باندې په انیس سوه سینتالیس کې پرې مکمل دغه قانون قایم شو، انډیا اېکټ، کوم چې په اوونیس سوه پنځوس کي په برصغیر کي قایم و او د هغه جزئیات دغه وو چې قبایلو کي اېف سي ار قانون دی چې پولټیکل یو بادشاه يي او ویل دا د وحشیانو د کنټرول کولو دپاره یې دا قانون جوړ کړی و، قبایلو له شکست ورکړی و چونکي نو هغو پسي او ویل دوی تمدن نه مني او په نورو علاقو کي بیا دغه قانون قایم و. ده په دې کښې تغیرات یې راوستل، په انیس سوه او چپن کښې بعضې جزیات یې پکې اسلامي ورننیستل د مسلمانانو د دوکه کولو دپاره بیا پکې بیا تغیرات راوستل، په انیس سوه او باساټ کښې بیا پکې بیا روسته تغیرات راوستل، په انیس سوه او تریهتر کښې. دا تغییرات چې دی راولي، نو دا د صدر اختیارات دي او د وزیراعظم په شمول د سېنټ او د قومي اسمبلۍ باندې چې د هغو مشوره راشي په یوه خبره کښې، نو هر قسمه په دې قانون کښې تغییرات راولي. نو دغه د اوونیس سوه تریتر چې کوم قانون دی، چې زنا بالرضا جائز ده او زنا بالجبر چې په زور باندې کومه زنا وشي نو دې لپاره درې کاله قید د الله قانون خو دا دی چې کله یو سړي د واده نه پس زنا وکړه نو دا به په کاڼو ویشتل کېږي رجم کېږي به هغه کو په رضا یې او کو په زور او کله چې واده نه شوی او زنا وشي نو هغه لپاره سل دوی دي خو دې به کې دا تغییر راوستو چې بالرضا جایز ده او بالجبر د هغه لپاره درې کاله قید دی. دا د الله تعالی د قانون په ضد باندې یو قانون دی. بله خبره د دې وضعې قوانون نظام معیشت چې د پاکستان څومره دی دا په ربا باندې او په سود باندې بنا دی او د اقتصاد تمرکز یې په دې خبره باندې دی چې په ربا باندې په ټول پاکستانیان تقریبا د دې نو ته چې لوبیا رسېږي د دې ربا نه بمبۍ چې کله د یو جندي او پوځي نه حلف اخلي نو په وطن دفاع باندې اخلي او دا خبره په دېو په نظام کښې ده تحلیل ما حرم الله و تحریم ما احل الله الله تعالی چې څه حرام کړي هغه حلالوي او الله چې څه حلال کړي هغه حراموي ته ګوره د کرپې د وجې نه د سړي قتل جایز دی او چې کومه ورځ کرپې او ترور ته راووتلې نو د سړي قتل جایز دی او دا خبره په دې کښې ده چې په قتل کښې عمر قید دی څوک چې ووژني او الله تعالی په قتل کښې قصاص ویلی دی دا د دې نظام جزئیات دي په غلا کښې جېل دی او الله تعالی وایي چې دې نه دې لاس کټ کړی شي حال دا چې دی وایي چې په سرقه کښې په غلا کښې لاس کټ کول دا وایي یو وحشي دی وحشیتوب دی او د ځناورو قانون دی او دا شا ته راتګ دی مخکې ته تګ نه دی بله خبره دا ده په پاکستان کې چې ایوان بالا دا به قرآن او سنت وي په اسلام کې او په دارالاسلام کې او په دې کې ایوان بالا سنټ دی ته چې یو قانون اسلامي پاس کول غواړې نو ته به اول صوبایي اسمبلۍ ته رجوع وکړې صوبایي اسمبلۍ به بیا قومي اسمبلۍ ته یوسي او قوانین اسلامۍ کې به په دې باندې بحث وشي لکه مثال چې ته وایې چې دا اسلامي قانون د د ملک دپاره یو قانون وګرځي نو دا به هله د ملک دپاره قانون ګرځي چې دا به صوبایي اسمبلۍ ته لاول ووړلی شي د دې د نظام مطابق نو په هغه کښې به په دې باندې بحث وشي چې دا د ملک دپاره نظام ګرځي او که نه ګرځي نو هر چا ته د صوبايي اسمبلۍ چې څومره ارکان دي هر یو ته اختیار شته چې هغه په دې باندې بحث وکړي چې دا یا د عدل قانون دی یا د ظلم قانون دی د قرآن او سنت که چېرته اکثریت په دې باندې رایې ورکړه چې دا د ملک دپاره قانون ځکه نه ګرځي چې دا د ظلم قانون دی څوک به وایي چې دا د ظلم قانون دی، څوک به وایي چې دا په شا راتګ دی، څوک به وایي چې دا د دې ماډرن دور سره نه لګېږي. دې ټولو خبرو اجازت دی. مؤمن ته خو دا خبره ده چې کله د الله او د هغه د رسول پسې ټوقې کېږي، په دې مجلس کې به نه کښېني. نو دا خبرې ته په هېڅ قومي اسمبلۍ کې به اورې. که چېرته اکثریت په دې فیصله وکړه چې دا د الله قانون دی نو او د عدل قانون دی دا دې عملي شي خو صحیح خبره ده او که بحث پرې ونه شو او رایې پرې رانه د اکثریتو نو بیا دا نه وړل کېږي بیا چې اکثریت دا فیصله وکړه چې دا دې د ملک قانون شي نو دا بیا سېنټ ته وړل کېږي او سوېډ کښې به هم په دې باندې سېنېټران چې ورته وېل کېږي په هغه به پرې مکمل په ازادانه طريقه باندې بحث کوي چې دا د ملک دپاره قانون وګرځي او که ونه ګرځي نو دا دې ته ايوان بالا ويلی کېږي که دې يو کله دا خبره منظوره کړه بيا به دا صدر مملکت ته ځي چې هغه پرې دستخط وکړي نو دا به د ملک دپاره قانون ګرځي نو د الله قانون يې صوبايي اسمبلۍ ته محتاجه کړی دی بۀ قومي اسمبلۍ ته، بۀ سېنېټ ته او بۀ وروسته صدر مملکت ته او دا زمونږ دعوه ده او زمونږ ايمان دی چې قرآن او سنت هېچا ته محتاج نه دی، دا په خپله يو قانون دی او دا دې ته ضرورت نه لري چې په دې دې بحث وشي بلکې دا په مونږ او تاسو باندې لازم دي چې دا د مرګ لپاره يو نظام دی نو ټول طاغوتي نظامونو کې هم دغه طريقه ده. خو پاکستان کښې هم دا طريقه ده مونږ چې دا ځکه کفري قانون دی چې د الله قانون يې څلور مرحلو ته چې قانون وګرځي محتاج کړی او بۀ هر قسمه په کلاؤ او په ازادانه طريقه په دې باندې بحث کول هر چا ته جائز دي دا خبره ته واوره چې تقريباً په هندوستان کښې پېنتيس کروړه مسلمانان اوسېږي دا ورته کافر وایي، نو مونږ دا خبره کوو چې دا ورته ولې کافر وایي؟ خو د نظام د وجې نه ورته کافر وایي. په هندوستان کښې چې کوم طاغوتي نظام دی، هماغه نظام په پاکستان کښې دی. صدر، وزیراعظم، وکیلان، ممبران په هماغه طریقه ټاکل کېږي چې کوم په هندوستان کښې ټاکل کېږي، په هغه طریقه کوم چې په پاکستان کښې ټاکل کېږي. په ځنډ نه جوړ شوي قوانین او بیا د وخت په تېرېدو سره چې پېنځه کاله کومه دوره یې دموکراسۍ ممبران او د سېنېټ وکیلان او صدراعظم او وزیراعظم په دې کښې تغییر او تبدیل راوستلی شي د اکثریت د وجې نه بله خبره دا ده چې د پاکستان تحالف دی د یهودو او د نصاراو سره او الله تعالی وایي ومن یتوله منکم فانه منهم چا چې د یهودو او نصاراو سره دوستانه وکړه نو دا د هغو په شان ته کافر دی تاسو ګورئ نن یې د امریکې سره د روس سره د برطانیې سره د مجاهدینو په خلاف څومره تړونونه وکړو او مخکې څومره عرب مجاهدین امریکې ته حواله کړل او افغانستان کې چې کله سقوط وکړو نو پاکستان دا نه غواړي چې په دې ایشیا کې دې یو اسلامي مملکت رامنځ ته شي او هر کله چې چا کوشش کړی دی د اسلامي نظام د رامنځ ته کولو نو اولنی مانع او خنډ د دې په مخکې پاکستان ودرېدلی دی حتی دا چې د فلسطین کې ضیاءالحق په نوم باندې چې کوم صدر یادېږي دا ډېر لوی کافر و ده تقریبا پنځېس زره مسلمانان په فلسطین کې شهیدان کړي وو نو دا واحد دغه پوځ دی دغه نظام دی چې کوم ځای کې اسلام او مسلمانان غلبه او ظهور ښکاره شي نو دوی دا خپل پوځ اقتصاد میډیا د دې لپاره استعمالوي چې د هغو غلط رنګ میډیا ته پېش کړي او د اسلام مقابله یې همېشه لپاره کړې ده، نو په دې کښې وضعي قوانین دي، د دې او د یهودو او نصاراوو سره تحالف دی. دا خبره ته واوره چې یو مسلمان من حیث المسلمان په پاکستان کښې په ټولو شروطو د اسلام باندې هېڅ څوک وقت نه شي تېرولی چې ټول شروط د اسلام په کښې موجود شي مکمل سل په سله او دی دې ورته اجازت ورکړي خو فکري تعلیم چې دا څوارلس کلنۍ دوره ده او شپاړس کلنۍ دوره ده، نو ستا نه یو سیکولر سړی جوړېږي او په دې باندې ټولو مسلمانانو ته زه دا وایم چې د اقبال خبرې تاسو وګورئ، هغه په دې باندې ډېر ښایسته بحث کړی دی او خصوصا پاکستانیانو ته وایم چې هغو په دې نظام نه ښایسته بحث کړی دی، نو چې دا یو کفري او طاغوتي نظام دی او په دې کښې د اسلامي احکاماتو ته غلبه نه شته دی هغه سل په سله ته نظام صلات داسې نه شې قایم کولی چې په زور خلک لمانځه ته راولې او امر بالمعروف ته نه شې کولی په پاکستان کښې او نهی عن المنکر سل په سله طریقه یو څو وعظ او نصیحت یو څو خبرو شې کولی خو نورو خبرو یې نه شې کولی نظام زکات چې یو دارالاسلام قایم شي او سل په سل هغه ته د الله تعالی نظام قایم شي، هلته نظام قصاص ته نه شي قایمولی چې غل نه دې لاس کړ کړی شي، زناکار دې یا رجم شي یا یې سل درې ورکړی شي او نور چې څومره د اسلام نظام دی او د په اسلام سره دا خبره لازمه ده چې که یو ځي کښې اسلام وي نو سل په سله به اسلامي ټول کفري دعوتونه به بند دي، پاکستان کښې تاسو ګورئ په سلګونو چنلې د اسلام نه علاوه په نورو دعوتونو باندې یهودیت طرف ته دعوت، نصرانیت ته، دموکراسۍ طرف ته او د ازادي چې د اسلام سره مکمل ټکر خوري دې طرف ته دعوت دی او په دې باندې چا پابندي ونه لګوله ځکه ان الدین عند الله الاسلام د الله په نزد معتبر دین اسلام دی نو چې کله یو دارالاسلام وي نو هغه به خلکو ته دعوت صرف د اسلام ورکوي نور په ټولو دعوتونو به پابندي او چې کله یو دارالاسلام وي نو هغه به خلکو ته صرف کوم نظام چې په برېتانیا کې چلېږي او کوم نظام چې په روسیه کې چلېږي او کوم چې په هندوستان کې هغه بعینه سل په سله په پاکستان کې قایم دی کومه ازادي محدود ازادي چې دی ورته وایي چې د مونځ روژې حج زکات دا په امریکا کې ده نو امریکې ته ولې اسلامي مملکت نه دی کوم نظام چې په پاکستان کې دی همدقه نظام په برطانیه کې چلېږي او کوم نظام چې په پاکستان کې دی همدغه نظام په روسیه او بریتانیا کښې چلېږي او په فرانس کښې او په چین کښې چلېږي په دې وجه باندې ډېر مسلمانان ما وویل چې دا په هندوستان کښې اوسېږي خو څوک هغه ته اسلامي مملکت نه وایي او مکمل په پاکستان کښې همدې خبرې ته ازادي ده حریت شخصي چې ورته ویل کېږي د زنا طرف ته مکمل ازادي ده همدغه رنګې د دې چې د حریت د عقیدې دی په کې هر قسمه عقیده چې ته اختیاروې که اسلام اختیاروې که کفر اختیاروې او که دا نه منې نو د دې لپاره پوج زور کوي او ټول دې لپاره زور کوي نو دا یو اسلامي مملکت نه دی مکمل د دې نظام لپاره منډه ترله شروع ده چې دیموکراسي پاکستانیان وایي چې دیموکراسي به سل په سله مونږ څنګه تطبیق کړو دې لپاره کوشش شروع دی نو پاکستان کې دیموکراسي قایم ده او جمهوریت قایم دی سیکولر نظام په دې کښې اسلامي نظام نه دی قایم او دیو ته مونږ کافر او مرتد وایو هر چې عوام دي او اسلام یې قبول کړی دی او مسلمانان دي چې په هغو کښې د اسلام ناقض نه وي موجود شوی چې کوم شي باندې اسلام ماتېږي نو دا زمونږ وروڼه دي او دې ته مونږ مسلمانان وایو او مونږ په ټولو مسلمانانو پاکستان کښې چې غږ کوو چې تاسو دارالاسلام ته هجرت وکړئ او په پاکستان کښې چې کوم مسلمانان اوسېږي د هغو باره کښې زمونږ لنډه عقیده مخکې شیخ ابوعمر البغدادي رحمه الله هم ذکر کړې وه او بار بار زمونږ ورونو د اېپېم نه ذکر کړه خو لنډه عقیده مختصر دا ده چې څومره مسلمانان دي دا زمونږ ورونه دي خو مونږ یې ګناهګار بولو په دې خبره باندې چې د خلیفة المسلمین موجود شوی دی شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ورعاه د هغه سره پې بیعت فرض دی او هجرت پې دارالاسلام ته فرض دی مختلفو تنظیمونو والا، مختلف باطل پرسته ملان چې دوی عوام مسلمانان ته کافر وايي، نو موږ هېچا ته هم کافر نه وو، ټول چې څومره مسلمانان دي هغو ته موږ مسلمانان وو، څو پورې چې په دې کښې ناقض د اسلام موجود شو او دا د دموکراسۍ داعي وګرځېدو بیا ورته موږ مرتد وایو او نور خو دا خبره په موږ پسې هسې په زور تپل کېږي او دې لپاره چې مسلمانان دوکه شي په دې خبرو باندې او د اسلامي دولت هغه اصلي مخ ونه پېژني واقعي خبره ده، هر هغه څوک چې د الله د قانون څخه پرته په بل قانون فیصلې کوي، نو د الله د دین څخه وځي، ځکه الله جل جلاله په خپل کلام قرآن کریم کې فرمایلي دي، څوک چې د الله په کتاب فیصله ونه کړي، نو همدوی کافران دي، په دې تمه چې حقیقت مو درک کړی اوسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نهه تنه عسکر یې مړه او ګڼ نور زخمیان شوي، دوه عرادې حمله ټانکونه یې له کاره لوېدلي او مجاهدین له غنایمو سره خپلو پوستو ته راستانه شوي دي. د موصل له جنوب لوېدیځ څخه تازه خبرونه وایي چې استشهادي ورور ابوشادي الشامي تقبله الله تل ارمان کې د عراق د خاص پوځ په منځ کې خپل بارودي موټر ته انفجار ورکړی چې په پایله کې یې ګڼ شمېر معتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. همدارنګه د اسلامي دولت نښه ویشتونکو د برید په پایله کې څلور تنه معتدین مړه تاسو به د آی ایس آی پټه او ښکاره څېره کله پېژنئ؟ تاسو پوهېږئ چې آی ایس آی کوم اهداف لري او د اسلام او اسلامي نړۍ سره یې کوم جنایت او خیانت وکړ؟ هو، دا هغه آی ایس آی ده چې تل یې په اسلامي شعایرو او انساني ارزښتونو لوبې کړي. دا هغه عیسی دی چې د جهاد او مجاهد نوم یې بدنام کړ، دا هغه عیسی دی چې تل یې د شرق او غرب سره د مسلمانانو په مال، حال او ناموس سوداګري کړې ده، دا هغه عیسی دی چې د قبایلو مؤمنې باعفته مېرمنې یې بېعفته کړې او اوس هم ورسره په زرګونو مسلمانې پېغلې په زندانونو کښې پرتې دي او مسلمانو شازلمیو ته د معتصما نارې وهي، دا هغه عیسی دی چې د لال مسجد او حفصه مدرسې په زرګونو پېغلې مسلمانې انجونې یې په امریکایي داړه مارو دا هغه عیسی دی چې مزدوران یې د فلمي بدماشانو په څېر په ولس کښې ګرځي، په پټه او ښکاره مخ لارې شکوي او بې ګناه مسلمانان وژني. دا هغه عیسی دی چې سپرو منونکو یې دلته د درنو شتمنو کورنیو عزتونه لوټ او کورونه ورچور کړل. دا هغه عیسی دی چې بې عزته جنګیالیو یې د عزت خلک بې عزته کړل. منم چې د امارت په نامه د آی اس آی مزدور لنډغر مو په خپلو کورونو کښې وژني منم چې د امارت په نامه د آی اس آی ملېشو په لارو کوڅو کښې وشوکولی او په پټه او ښکاره مخ مو لوټي منم چې د امارت په نامه د آی اس آی تالیڅټې څڼور او کافر در څخه په زور ډوډۍ خوري خبر یم چې د دوی چرسي لادینه او په اخلاقي مفاسدو اختلو فرانو څخه تر پوزې راغلي یاستئ نو ای زما محکوم او مظلوم ولسه الهي نظام حاکم کړئ راځئ چې په شریکه دا مظلوم او محکوم اسلامي امت نور د آی اس آی او سي آی ای له خونړي ګردابه د اسلامي خلافت د نجات ساحل ته راپورې باسو په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، زرګورو قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. نو هر کله د خپل تېره قلم غشی د ډارن دښمن په سینو نېغ ورنه نماسي. مؤمنو اورېدونکو! دلته د دې سپین غر په دې سپینو لمنو کښې نو د مینې یو حسینه دنیا ودانه ده. دلته مینه او محبتونه دي، دلته د ښکلا ډکې منظرې دي او ښایستونه دي، دلته نو په دې تنکو او ګلالو زلمو اباد سنګرونه دي، دلته د اسلام د لښکرو نوي ترتیبونه او تربیتونه دي لله الحمد دلته نو په سرو او سپینو اسونو د مټورو زلمو د څڼو باد او د حی علی الجهاد تندریزو نارو داسې رنګونه شیندلي چې هره لحظه ترېنه زما شاعران ملګري ځولۍ ځولۍ مینه او ګلونه را ټولوي او د څېړۍ سوري په دې ارواپاله مشاعره کې په تاسو در شیندي نو نن هم زموږ ملګرو د ګران اسیم د یو ښکلي انقلابي شعر په ځمکه د رنګینو ګلونو کر کړی دی راځئ چې د ګلونو په دې پراخه ورشو کې مو لاس په لاس او پل په پل وګرځوم او مخکې لاړ شو. مولوي صاحب عاصم وایي چې چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي د الله په دین مو دا قرباني بس ده د الله په دین مو دا قرباني بس ده چې د تن غوښې مو غرونو کې پرتې دي د زمریو قافلې مو تور غریم ته د زمریو قافلې مو تور غریم ته د سپین غر په ګړنګونو کې پرتې دي. درنو اورېدونکو د مولوي صاحب عاصم په همدې خوږو بیتونو ملګرو خوندور کلامونه برابر کړي دي پیل به یې د هغې مجاهدې خور له کلام څخه وکړو چې همدلته په خراسان کې مهاجره او د خپلو مجاهدو ورونو ناهد ده هو دا ناهده د وخت محمد بن قاسم ته داسې وایي چې اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي ته چې نه یې محمد ابن قاسمه ناهیدې دې جېلونو کې پرتې دي زولنې د زندانونو به یې څوک کاندي ورماتې زولنې د زندانونو به یې څوک کاندي ورماتې شپه ورځې په همدغه امیدونو کې پرتې دي چې په هر څومره غرور دلته راغلي چې په هر څومره غرور دلته راغلي ککرۍ یې ګړنګونو کښې پرتې دي دا یوازې زما ورونه زمري نه دي دا یوازې زما ورونه زمري نه دي د اسلام لوڼه هم دلته تورو غرونو کښې پرتې دي نو ډېره زیاته مننه قدرمنې خورکۍ الله دې نو قلم همداسې تاند لره اوس نو په پورې غره چې تور بېرغ ولاړ دی د دې ول یې په سرو وینو کې پرتې دي او هر میدان مو دې ګټلی سر په بیه هر میدان مو دې ګټلی سر په بیه دا کیسې مو تاریخونو کې پرتې دي. ډېر خوندور دی ډېر په زړه پورې هر میدان مو دې ګټلی سر په بیه دا بیا ووایه ډېر خوندور ماشاءالله. هر میدان مو دې ګټلی سر په بیه. هر مېدان مو دې ګټلی سر په بیه دا کیسې مو تریخونو کې پرتې دي چې پاک رب رانه راضي وي پروا نشته چې پاک رب رانه راضي وي پروا نشته زولنې مو کلاسونو کې پرتې دي د غفلت په بستر خوب چېرته را درومي زمونږ چې زمونږ خویندې زندانونو کې پرتې دي ډېر خوندور د غفلت په بستر خوب چېرته را درومي چې مو خویندې زندانونو کښې پرتې دي دا عبیدالله نو ما چې په هغه لومړیو مشاعرو کښې کومه خبره کوله چې د عبیدالله شعر به ډېر نوي رنګونه را وړي او نو ما یې څو مشاعرې وړاندې د دې په لومړنیو شعرونو کښې د دغې ورځې تمه کوله نن یې نو تاسو د دغه شعر په طرح یې چې کوم کلام برابر کړی و ډېر په زړه پورې او رښتیا هم ډېر څه په کښې وو ډېر خوندور بیتونه په کښې وو د عبیدالله عمر او دغه شعر سره نو ډېر فرق دی شعر ترېنه خورا مشر دی او ډېر په زړه پورې شعر یې وړاندې کړ عبیدالله نو الله دې وکړي چې په آینده کښې هم په دې برخه کې قلم وځغلی او لا ډېر کار وکړي او د ستا د روښانه راتلونکي په هیله قدرمنو اورېدونکو اوس نو هم نوبت رسېږي عمر حیات ته چې خپل شعر راواوروي عمر حیات صاحب تاسو مهرباني وکړئ د ټولو شعري میناوال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ما دا شعر لیکلی دی امید لرم چې د خوښۍ وړ مو وګرځي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي او انقلاب دی څه غمجنې ورځې شپې دي څنګه انقلاب دی څه غمجنې ورځې شپې دي د غازیانو وینې غرونو کې پرتې دي او داسې ښکلي یاران تور له حد ته لاړل داسې ښکلي یاران تور له حد ته لاړل خنداګانې محفلونو کې پرتې دي او مونږ اخلو انتقام د هغو خویندو د عمر حیات شعرونو کښې پرتې دي رښتیا هم نن د عمر حیات په شعرونو کښې بېرته پراته وو او ډېر انقلابونه او حماسې په کښې پرتې وې او عمر حیات هم نو په دغه خوندوره طرحه باندې ډېر رنګین او ګلورین لفظونه را ټول کړي وو رښتیا هم ډېر په زړه پورې شعر عمر حیات صاحب له تاسې نه هم یوه دنیا مننه اوس به قدرمنو اورېدونکو لږ ترنم ته ستانه شو په همدغه طرح عبدالله حسان هم خپل خوندور کلام برابر کړی دی او دی به یې راته زمزمه کړي حسان صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم او بیا نو ستاسې په زړه پورې شعر ستاسې په خوږه ژبه او مهرباني وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نظام صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ همدغه طرح باندې بیتونه لیکلي دي او د اخري بیت به یې ځان پسې بې ترنم ووایم جالب را ته ښکاره شو د احساس مستې څپې مو که په کار وي د نوي اف ایم موجونو کښې پرتې دي ډېر په زړه پورې ډېر خوندور بس د نوي اف ایم د موجونو څپې نو بس تاسو انقلابي کړي او همسې کړي وي او الله مو تر ډېره ژوندي لره او دی ووایه خلافت سره چې هر چا کړی جنګ دی خلافت سره چې هر چا کړی جنګ دی ککرۍ یې ګړنګونې کښې پرتې دي رښتیا ده واقعا او د راتلو فکر چې ونه کړې غلیمه د راتلو فکر چې ونه کړې غلیمه د راتلو فکر چې ونه کړې غلیمه قافلې په سنګرونو کښې پرتې دي ډېر لوړ دی ډېر خوندور دې دنیا کښې خواهشات نه پوره کېږي دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي. دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي. هیلې ټولې جنتونو کې پرتې دي. ډېر خوندور. دې دنیا کې خواهشات نه پوره کېږي. هیلې ټولې جنتونو کې پرتې دي. ځکه نو د خلافت مجاهدینو خواهشاتو ته شا کړې ده. الحمدلله. او د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې. د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې په سنګر او جهادونو کښې پرتې دي. ډېر لوړ، د دنیا او اخرت کامیابۍ ټولې په سنګر او جهادونو کښې پرتې دي. د الله لپاره تېر شو له خپل ځانه، خړې خاورې زخمونو کښې پرتې دي. ستا هر یاد مې لیک د زړه په تخته باندې، خاطرې دې په شعرونو کښې پرتې دي. دا استاد فردوس بهار ډېر په زړه پورې بیتونه یې را واورېدل او په دې هیله چې د ټولو ملګرو د خوښۍ وړ ګرځېدلي وي رښتیا هم دا شاعري هم د دې حالاتو نه را زېږېږي او بهار نو د حالاتو ښه تصویر اخیستی خوشحال اوسې بهار صاحب قدرمنو اورېدونکو اوس نو ځو مولوي صاحب ابولیاس ته او مولوي صاحب هم په طرح باندې خوندور کلام برابر کړی دی نو هغه زمونږ تېرې غوسې کار کړی دی دا دی نو تېرې مشاعرې مولوي صاحب عاصم وایي چې مو اوښکې ګرېوانونو کې پرتې دي څه خبرې مو په زړونو کې پرتې دي او وایي چې چې دا زړونه مو ښکلا باندې رنګین شي چې دا زړونه مو ښکلا باندې رنګین شي دا ښکلاوې سنګرونو کې پرتې دي او وایي چې څېړۍ سیوري ته یې زخم تداوي شي چې څېړۍ سوري ته یې زخم تداوي شي څېړۍ سوري نه مقصد چې د اسلامي خلافت د حریم خاورې چې څېړۍ سوري ته یې زخم تداوي شي خاطرې په دردونو کې پرتې دي او تور بیرغ چې په دې سپینه ماڼۍ ښخ کړو تور بیرغ چې په دې سپینه ماڼۍ ښخ کړو ارادې دغه مو زړونو کې پرتې دي او خلافت د ختمېدو قصدونه یې کړي خلافت د ختمېدو قصدونه کړي خلافت د ختمېدو قصدونه کړي دا خبرې په سیندونو کښې پرتې دي هغه خو دغه ته اشاره ده که نه متل ته خلک وایي دا اوبو ته ووایه خوبونه ووایه او چې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو چې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو څه بلاوې فکرونو کښې پرتې دي خوندور دی چې ذهن خلافت باندې خلاص نه شو څه بلاوې فکرونو کښې پرتې دي او بېګاه یو مولي صاحب را سره شپه وه وي یو دوه دغه راله راکړه وي دغې معنې دې یو بیت دوه ولیکه مسلم مولي صاحب چې قدم خلافت خلاف کې ایښی اوس تنې ګړنګونو کې پرتې ډېر خوندور دی مسلم مولي صاحب خو شعر لیکي خو موږ نظام پټ کړی دی او نه پوهېږم چې نظام صاحب تر څنګ یې مسلم مولوي صاحب ډېر ښایسته لیکوال دی ډېرې ښایسته لیکنې کوي واقعا لیکوال هم دی او شاعر هم دی خو بس دا جرأت نه کوي چې دلته را شي او مونږ سره یا خو مصروف دی یا نو د خلاصېدو والا نه دی مونږ به پسې ورځو انشاءالله دا بیت بیا ووایه څنګه دی چې قدم خلافت خلاف کې ایښی اوس تنې ګړنګونو کې پرتې دي چې تل د خلافت راتګ ارمانو چې تل د خلافت راتګ ارمانو دانې اوس په جېلونو کښې پرتې دي او اخري بیت یو ملګري لار باندې را روان وم نو یو ملګری مې ولیده چې په لار باندې را روان و او دا قدمونو کښې دا خاورې پرتې وې که نه نو ما ورته ویله چې مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دی مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کې پرتې دي رښتیا هم دلته د مجاهدینو د عاجزانه ژوند زندګي او بیا نو د دوی د هر هر حرکت او د هر حالت که سړی وڅاري نو یو معنویت په کښې دی یو عظمت په کښې دی لله الحمد نو د یو مجاهد په ګردونو خړې پښې او د هغې نه تا ته څومره خوندور بیت در کړی دی مجاهده زما سترګو ته یې رانجه کړه چې د خاورې قدمونو کښې پرتې دي ډېر خوندور دا و مولوي صاحب ابولیس چې د مولوي صاحب عاصم په بیت یې ډېر خوندور کلام برابر کړی او خوشحاله اوسئ مولوي صاحب نو په دې هیله چې راتلونکي کښې هم همدغه راز په زړه پورې شعرونو سره له څېړې سوري ته را شئ قدرمنو اورېدونکو اوس نو هم بخاري صاحب ته بلنه ورکوو چې بخاري صاحب هم په همدغه طرحه په زړه پورې کلام برابر کړی دی د بخاري صاحب نه به سرو ورونو کښې پرتې دي مننه او غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه مننه غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه چې د یار وینې مې ورونو کښې پرتې دي ډېر خوندور غچ به اخلم خامخا زه د رقیب نه چې د یار غوښې مې غرونو کښې پرتې دي حق رڼا د خلافت درته نه ښکاري مننه عزه حق رڼا د خلافت درته نه ښکاري ته ستا سترګې په عیشونو کښې پرتې دي او د مظلومو غږ به کله تا راویښ کړي د مظلومو غږ به کله تا راویښ کړي مننه عزه د مظلومو غږ به کله تا راویښ کړي ګلاب شونډې یې فریادونو کښې پرتې دي ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې. څنګه ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې؟ مننه یې چې ته لا اوس هم مدرسې نه فارغ نه یې. قرآن پاڼې لټرینونو کښې پرتې دي او قرآن پاڼې لټرینونو کښې پرتې دي. بخاري صاحب ډېر په زړه پورې کلام دی برابر کړی او په دې لاره باندې تلل څه اسان نه دي دغه لارې سرو ورونو کې پرتې دي دا د مینې امتحان دی صبر غواړي ځکه دا قصې دردونو کښې پرتې دي دا قدرمن بخاري صاحب چې ډېر خوندور کلام یې برابر کړی او په طرح یې نو داسې د هنر ګلکاري کړې وه چې رښتیا هم ډېر څه په کښې وو بخاري صاحب نننی شعر دی نو قانع یې وکړې ډېر خوندور او ډېر په زړه پورې و الله مو قلم همداسې تاند لره د چېړۍ سوري ته ناستو ملګرو اوس هم نو نوبت ورکوو مولوي صاحب کامیاب ته چې دی هم په همدغه طرح خوندور کلام راوړی دی او د کامیاب مولوي صاحب ترانې به تاسو اورېدلې وي دی به یې را ته زمزمه کړي او محسن به ورسره ملګری شي محسن ته هم بلنه ورکوو چې د کامیاب صاحب کلام نو په غبرګو غږونو را ولورئ محسن صاحب نو په دې مشاعره کښې غیر حاضر و خوښ کامیاب صاحب سره راغی او محسن نو دې مشاعرې لپاره خپل کلام نه دی برابر کړی طرح یې نه ده برابره کړې خو نو دغه دی د محسن د شعر د محسن د غږ نه هم بې برخې نه شو او بیا د خلافت غږ راځي ټولو پتمنو او عزتمندو مؤمنو مینوالو ته د زړه له کومې نیکې هیلې احترامات او سلامونه وړاندې کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو محسن صاحب را نږدې شه چې مو اوښکې ګریوانونو کې پرتې خپل په زړه پورې کلام راوروي البته عتیقي صاحب نو په طرحه شعر نه دی لیکلی او دا نو بې طرحې شعر دی او ډېر په زړه پورې شعر دی له قدرمن عتیقي صاحب څخه به د ده د خوندور کلام واورو او د عتیقي صاحب په همدغه شعر نننۍ مشاعره پای مومي بیا چې بله اونۍ انشاءالله ستاسو درانه خدمت ته را ځو تر هغې مو په رب العزت ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ظلمونو انتها وه نه تسل و نه درمان د ظلمونو انتها وه نه تسل و نه درمان د پخشاو ګرمه ورځ وه الله راوستو باران وایې د نفاق وچکالي زور وه روښاني باغونه شاړ ول د نفاق وچکالي زور وه روښاني باغونه شاړ ول موسمي ګلونه وچ ول مصنوعي ګلونه نال و موسمي ګلونه وچ ول مصنوعي ګلونه نال و بیا رب ورېځې کړې اوچتې د خوږو اوبو نه ډکې بشارت هوا پر سر کې رحمت وروسته د سبحانه وایي اسلامي جغرافیه ټوله د بازانو قتلګاه وه اسلامي جغرافیه ټوله د بازانو قتله ګا وه، د مردارو ټپوسانو په کې مسته دبدبا وه، بیا راښکته شول د غرو نه تور ځنګل او د مېرو نه په رمو د مرتدینو خلافت والا زمریان خلافت والا زمریان د خلافت ستنه و ماته د شریعت کېږدۍ پرته وه د خلافت ستنه و ماته د شریعت کېږدۍ پرته وه د فکري غشي له وجې د فکري غشي له وجې د تربیت مورکۍ مو مړه وه. بغدادي پر نامه ځوان شورابور ته قهرمان خلافت لره شوستنه دا پر فضل د رحمان دا پر فضل د رحمان وه اوس د شام او د عراق پر بهادر برکتي کور کې اوس د شام او د عراق پر بهادر برکتي کور کې شول اوچت موحدان شول اوچت موحدان دا اوس زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او فایدې وړ مو ګرځېدلي وي انشاءالله سبا شپه شپږ نیمې بجې چې یو ځل بیا ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په الله عز وجل سپارو هر چېرې چې یاست سوکاله او خوشحاله اوسئ والسلام علیکم